بسم الله الرحمن الرحيم فصل فيما يوجبه على نفسه دا فصل دا بيان دي اگر رجشه چې عبد یې په خپل ظلم باندې په خپل واجبوي د مخکې د اګر جې بیان و چې په باندې دام باندې پرودګار طرف نه واجب و کنه فرض و او ایس د دې هغه رشه بیان دا چې باندې دامي په خپل ځول باندې په خپل باندې فرض کو واجب کو چې نظری رشاوي دي کنه نظر وي و اذا قال لله علي صوم يوم نحر افطر وقضا سوته چې او یو انسان چې لله علي خاص ته خدای پکته پر په مو باندې دوه دا د نظر جهاد وکنه ا نظر الفاظ دا دي کنه چې علا ټکه به وي او للا ټکه به سملوي لله علیا صوم یم نخر خاص د الله دې پر په مولا ذمہ دو رجا د ستری درځه یوم نخر د قربانی په ورځ رجا په مولا ذمہ دو دا په مو دو چا چې دا څه وویل افترا رجا به نه نسی افتار دې ته ولر کې نیولې رجا مو تکه او د تا ویل شي چې رجا نه ونسي کنه دا مطلب چې رجا به نه نسي افتر رجا به نه نسي وکذا وکذا به روري قضا حساب بن زکه چې دا رجا په دل لازم شول کنه فهذا النظر صحيح عندنا دا غا نظر چې د یت پورې باندې صحیح په زوم رجا نظر کو دا صحیح ده د میش په نظر باندې اخلاق په نظر باندې کول شي پنځه ورځې چې پاشه رجا مانه دوه یو کام اختر او یو د ستری د ورځ او درې ورځې د ستری نه پس ورسیا دویمه ورځ دریمه څلورمه ورځ دا دوی د یتی و دا ورسیا کنه اقام یی د ورځ ستری د ورځ او دا درې ورځې ته ایام تشریق په دا پنځه ورځې شي په کول شي رجاب باندې کنه ګناه ده پښه خو کچره چا نظر کړه کامې درجه په ځو نظر کړه یا د ستري د په ځو نظر کلا یا د کنه ستري نه بعد درې ورځې په ځو نظر کړي کنه لله علیا صوم یوم الفطر لله علیا صوم یوم النحر لله علیا صوم ایام التشریق بدا نظر پر لازم ده نسی بنا خو چې کله د ولې تیر شي به پرې ولې څه به ونسی کنه قضا به رفاز نظر صحیحون هندنا دا نظر صحیح ده مش په نمونه خلاف لزفر و شافیر منه دا دوه امامون وی چې نه د سر نه د نظر صحیح نه ده او په دبون دی رضا نشتاره نبی نسی و نبی کله قضا صاحب نه هما یقولان دی فرمای چې انه نظر بما هو معصیه ایت پر بون دی رضا نظر کول دا نظر ده بما ادا څه شی هو معصیه چا ګناه ده ګناه په نظر کو ځکه چې ایت پر بون دی رضا لیو دا ګناه ده انه نظر بما هو معصیه دا نظر د ایګه شي چې معصیت ته ګناه ده دا همیشه مې چې کنه بالکل دا ګناه ده او ګناه یې په ځن باندې نظر کړو وای چې به کنه کبرا ولا به چې به ګناه یې اپ ځن نظر کړي کنه ا نظر دې پر دا شرط ده چا به کنه ګناه چار به نیوي کنه په مو باندې شرب شل نظر دی په مو باندې غیبت نظر ده یا په مو درویغ نظر دی کنه دا نه نظر کیږي یا په موږ نه کړه یو مړه دا یو مړه به زه خامخا کنه دا په مناظر ده دا نه نظر کېږي اول دا ته شرط چې نظر به کنه نظر د معصیت او د ګناه نه کېږي ګناه به نه وي دویم چې کوم شای په ځون نظر کوي په شریعت کې به دغه نظیر موجود وي کنه دا نه مناچته به فرض وي دا نه مناچته واجب وي دا نه مناچته به ناپل کېدل شي کنه اکه رضاوي او کنه کلمیز وی که حج وی که عمره وی کنه کنه پری صدقات وی کیم حج نظر کوي کنه اې دغه به کنه جنس ویچرتا په شریعت سره وو شای به کنه ورو به ویچرتا دریم حد دا ده چې د کیم شیطان نظر کوي په حال به پتو فرض نه وی په حال یا پر روان وخت پتو باندې فرض نه وی که پتو خپل فرض کړي مثلا و دې چې مشپشین میس کا سویره کاته په باندې په نظر ده یا چې کنه روانه رشاد په باندې نظر ده دا خپل در باندې نه کړم لازم ده دا نظر کړي سلام شرط دا غواړي چې د کیم شي نظر کوي چې دا به مقصودی شي وي کنه مقصودی عبادت به وي د وسیله له بنوي وي کنه ذریعہ ذریعہ له بنوي وي لکه مو باندې ابداس نظر ده دا هم مقصودی عبادت نه په مو اذان نظر ده په مو جماعت اطلاق نظر ده په مو د بیمار پښتنه نظر ده کنه دا مقصدی عبادتین نه دی معصیت په نوی نه اخی به نه روان وي بکه او اېده د جنس به چېرته مشروع موجود وي که نه په شریعت کښې دا نه منې چېرته فرض نفل واجب به چېرته کېږي فی الحال یا په ثاني الحال کښې په تو باندې نظر نه وي ا مقصد نه به وي که نه د وسیلې نه به ا وسیلې نه به نه وي به دا شي د درکېږي کنه دا خو د ګناه ده اگر که رېږې شته په کنه په شریعت سره رېږې مشته دا یو قسم عبادت ده خو ته د ګناه نه درکو ځکه چې هیڅ پورې باندې رښه ګناه ده ګناه ویل ده لورود نهي عن سم هذه الايام د واجب د ورود نهي نه د رېږې دې ګورې نه چې دې ګورې دې رېږې نه کنه مان روغلی دو الا لا تسمو في هذه الايام په دې ورشي رجا مان نشته ولنا انه نظر بصوم مشروع پدې شې د نظر ټول صاحب په پیرا دي کنه دا نظر د ذکر دی یو مشروع رجه نظر دا یو را ور رجه دو کنه آیا په نظر کړه مشروع دو ګناه هم بیره به چې ګناه ده کنه خو نارو چې دوی نه مونږ دي کنه چا مانا روغلی دو کنا کم شای نرو دیا دوانا من دی یو معصیت وی لذاتی گناوی لکا کنا غلا کسا زنا کسا درویخ کسا شرپیج شل کسا مڑی کسا خینینا کسا کنا سوئی کسا کنا دا خو ټول معاصی دی دی عینی حرم دی کنا او یو پخپلا حرم نوی پخپلا خوشا چروی ای بل چا دسترگی دی وجه نا گناوی نا جوڑوی کنا زنا سه ګناه نه کړي چې په خپل ګناه نه وي بلکې په خپل هغه من روي کنه خو د بل عارض دی وجه نه ګناه ولا جوړ شي لکه هیڅ پر باندې رجانی ول رجانی وسو کنه نه کا چا دو دا هو کنه د نفس سره جهاد ده نن کله چې ان سره رجا کنه الله دې پر شچ زر رجانه سره کنه نفس سره جهاد ده نفس کنه یا فندینا او د خپل ملای منا چې کوم شي ته د طبيعت کې الله دې پر نه وکړ په باندې په ولګه وکړ دا عبادت ده خو کله کله عارض دی وجنه ګناه ونه جوړ شي کنه چیز پر باندې کنه په دا ور باندې پرودګار خپل بنګوي ته ول مستیا کړو او چې ترې شاول څه کنه بیا په دې باندې خو بندا خپ کړی چې ته چای مری جوړ کو کنه ته چې مخ ورې راځو کنه اپ باندې بتابه شي کنه په دور په پردګار کړه بل ګوره ته مل مسیا جوړ کړو او ته چې مور راز ول خو کنه اعراض سي د پردګار د ول مسین اعراض سي ان د سات وکړو کنه په دې وجه ګناه ده نر خنده ګناه نر خو دې راو نه ولا میو کړه چې کنه انه نظر به صوم مشورنه اچ وی کړه چې ګناه نه نظر کړي اچا کنه هغه ګناه لري ذات یو ګناه وي په خپل په ذات سي ګناه وي کنه لکه سره پیچ شر کسا درویغه ول کسا قتل کسا خین کسا زنا کسا کنه سوي کسا چې په سر کې باندې راول دي کنه او خو دې ور نه وګړه و به راو دو کنه ونهي ول غیره نه دې غیر د وجره دو هغه سره ده وهو ترك اجابه دعوه الله تعالی چې پر شول دي د قبل ول دي دعوت ته پر ودیګار اے دعوت تر کړه دا وته کنه هغه دعوت ته پر شول چې زه کنه نه ته چای مړی نه کول نه مور راځو نه فیصح نظر کوو به نه درې صحیح ده دغه ورځ درې نه ولې صحیح ده کنه په خپل په شو ګران شته لكن هو يفطر لكن نسي بنا ابغانا زول بالكو كنا نزل نسي كنا على فروديار والمسيره كبيره كو احتراز من المعصيه المجاوره د پر زور بچ کله ایک ګناه چې سره څنګ په څنګ ده کنه دا رشاد او سره به څنګ په څنګ ګناه ده سره کنه ایک نه ګزون بچ کنه چې دا رشاد باندې سره کنه پر ودیګار جواب دا د یی پرې سي کنه رضا په زونه درکړی او په کنه اذا سره ګناه کړدا وکنه نه سو په سره ګناه سره تلا ده کنه انا مرونی ولا وان وا یمینن فعليه كفاره يمين وان وا يمين فعليه كفاره يمين كثير نياتي ده قسمو بپدبو ده كفاره ده قسمادو دا ټکه چې وکړو چې کنه لله علیا دا ګر کا دی کنه صيغه د نظر دو خاص الله دې پر په مو دو هو کجر کنه اې دې کنه قسم مراد و دا مطلب چې مو قسم د چې زبر رضانو سره بیا په دې باندې کنه رضا به نه نصیب پورې باندې ځکه چې کنه ګنار سي هو قسم به چې ګنانو قسم یې ځون وړه ورو بیا خو کې فرا پرو دي په دې کې فرا وښتله نظر نه ده کنه دا قسم کړو قسم یې کنه که سر ته نور سره کفاره باندې وشه قسم خپل مری مدو یعنی اذا افطر چې رضا ونل سي به کنه قسم کفاره دو وهذا المسجد على وجوه سته دا مسله په شپې تورو کې باندې دو وان و يمين فلکنه کفاره ته یو دا چې لم ینو شيئا کچیر نیت یې اسر شیانه و لله علی صوم یوم الاخره نیت نه نظر نیت و نیت نه قسم نیت و ایسه نیت نشته يو دا سرطة كدلا شي أو لو النذرة لا غيره يا دي نذر نياتا او د بل شي نیت نه کنه د قسم کړو کې یا د قسم د نفي کول نیت نشته دا دوا سره تنشل او نو نظر و الله يكون يمينا یا د نظر نیت تا لله علی اسم یمن حر او دا نیت یا د قسم نه مراد کوم نه نیتینا دوا شو کنه دبه نیتینا وکړه یو مثبت ده او بل منفي ده نظر مې دا و قسم مې نظر نه مراد یکون نظر په درې سره تشه دا نظر شو دا رجا به نه نسی کنه خلیوار قضا ضروري کنه او کوي نه ولا خلاص ده دا درې سره نظر ده لانه نظر بسیعته ځکه چې دا نظر په اعتبار د سیاست سره لله علی خدا نظر سیادو بالکل په نظر شي بالکل صریح ده به چې کنه د نظر سی ها ادا کې کنه او سره فکر شي مسله دو چې صریح لپس چې سمار کنه کنه اے نه خپل منا مراد دی بهر د نیت نه مراد دی کنه کای ته نیت نه کړه کنه ا مجازي منا دو چې مجازي منا وخلې ته بیا کنه قصد کوي ته کې خپل نیت سره به مجازي منا مر کوي لفظ نه کنه او صریح لپس خپل مدلول ته خپل حاضر رسېږي کنه عاريات نه محتاج الصريح لا يحتاج الى النيه صريح نيات نه محتاج نه دا هو کنه بالکل د نظر صيغات لله له سکنه بیا اول سره ته چې لم ين شيء نه سره نيات نشته نه دی نيت کنه اس شي نيات نه وي دا خو بالکل صريح ته په نظر شي صريح نيات نه محتاج نه دا نظر شو او دا بل سره ته پیدا کړه کړه کما او نه ولدره ان نظر نیت یې تکړه ده چې هغه د نظر دو بهر د نظر نه کړه نیت نه نظر ویل جوړیږي او د نیت نظر وته کو کنه پیدا کړه کړه بکه پیدا کړه کړه شاید چې قسم نیت یې کنه ایبه ایګ نیت نشته سره لا غیرو نن فیرشته قسم نیت ونه کړه بتلشته دغه پیدا نظر کړه دریم سره شو په دې نه کلاک شو چې سیغه د نظر دو نیت یې نظر به ته کو کنه او دا نیت یې ده چې قسم نه مراد کوم کنه آی منفی کړو په نیت سره کیف وقت قرر بعظمتن سرنګ به نظر نه ویو او دې کنه تقریر یو کړ په نیت سره په قصره په د ورسې د سره ته شو کنه قصه شه نه په دا شو دا نظر نظر کنه دا درې سره ته شه سلام سره تو وعند اليمينه ونوع لا يكون نظر او کچې نیت دې قسم وو لله کم دا قسم دې پراس دې ځکه لکه ول په معنا باندې کچې نیت دې قسم وو او دا نیت وو چې کوم نظر مې نه ده مراد دواړه تیر شول یو اثبات ته او بل نفي ده اما جزي معنا چې کنه قسم نیت وو کنه آیت نیت ته وکړو چې کیم حکیم نه دوه آیت نیت سره منفي کړل یکونو یمینن بدا قسم شو نظر نه قسم ده لأن يمين محتمل كلامه ځکه چې قسم محتمل و د کلام محتمل و لام کله کله په معنا د بیر سره تللی لای په معنا د کله بلا کله سره شي قسم مراد وي او د فنیات قسم ته وکړو وقد عینه او دا معنا چې محتمل معنا وا کنه آیا د مکرر کا فنیات سره ونفع غیره وانا در چې وکړ آیا منفی کړو نه دا بالکل قسم شو په دا سره سره اپوس ما عین وایا بیر فانی کفاره یمین کنه ته قسم وو په دې باندې کفاره دې قسم دو و ان وهما وکچره دوه نیت وو ا نظر نیت دا و دې قسم نیت دا یکون نظر و یمین بدا نظر شو قسم شو هند به حنیفه رحمنا پر دې طرفین باندې و ان به سم یکون نظر ابو سم کې چنا چې نظر نیت او تو کو قسم ته به نظر دا و قسم نه ده ولو لم نو اليمينه او کچې نیت دې قسم او خلی ا د قسم دې نظر منفي کولې یا د کده منفي کولې نیت نو فكذلك انما بيادر کې نظر ادا او قسم ادا وعند يكون يمين صاحب سبي سبب ما اقا خلی قسم ده نه چې دوی نیت ته کې بیا طرفین وی کې چې نظر ادا او قسم ادا یا خلی دې کنه قسم نیت وکړي او د کنه د نظر منفي کول نیت نو کې بیا نظر ادا او قسم ده او که خلی قسم نیت وکړي او د نظر منفي کې به ورته ولې کنه خلی قسم ده په دې سره چې امام ابي سب سره خلاف کړل کنه دای فرمایي امام سب صاحب چې خلی قسم نیت نو کړو چې قسم نیت وکړو او نظر منفي کو اخو شو قسم قسم مجازي منه مراد کړه او که دوړ نیت تو کړو دا و چې دواړه نه دي که نه نظر دا و قسم نه ده یا خنه خلی د قسم نیت وکړو نظر د نفي و د اثبات نه نه اکا قسم ده و نظر نه ده طرفین مې چې نه په دواړه سره تشه به دا نظر ده قسم ده لابي يوسف رحم الله ان نظر في حقيقه واليمين مجاز افرمای چې نظر په دې حقیقت ته ځکه چې سیاد نظر دو لله علیه دا خپل حکیم نه دو او د قسم مجاز ده قسم مجازي منه ده اعلام په معنا به به باندې کنه د خپل له معنا د اعلام معنا به او دوته هو کنه چې به منه خلې اکید ته دا جهره درو د کنه خنیات په تکي مجازي منه تکس تکي دي حتى لا يتوقف اولا نيته ويتوقف ثاني حتى چې دا والا کنه په نیت نه موقوفه ا نظر منا دا د خبره علاماتو چې دا کنه نظر حکیمه نه دو او دویم پر یاد پر موقوف تا دا ویل مرشد نه ده کنه کته می مجازی منه دو دا ثابت کړه چې نه کته می مجازی منه خبره منه دو بلا می سوچ کنه قاعده دو امام ابي سر فرمایي چې می سودا کا اصل ده چې یو لفظ وی کنه حکیم نه لري مجازی منه لري کنه بیا جمع په میوند حقیقت د مجاز شی بدا مشتره محاله ګرځي دا محاله د پیو اطلاق سره یو ور ټکا په ژبه باندې وخله او حکیمه نه مراد کې مجازي مراد کې دا مخاله دوامه باندې سره فلا ينتظمهما بدواره تنور شامل دي چې حقیقت منات شامل شي مجازي ته شامل شي اس بیوا ولو خلی حکیم ولو خلی به مجزی وخلی کدوار نیات کړو ا نظر نیات او د قسم نیات او انا بیا پاتو شی مشتر جیو کی نظر ته چې بیا نظر ده قسم نو وخنا او که خالي د نظر نیت تا و دې کنه اے قسم نیت تا و دې اے نظر نیت نو بیا چونکه مجازي منه تا کنه اے تا نیت کړه دا بیا مجازي منه دو نظر بیا نشتا ثم المجاز يتعين بنيتي مجاز متعين شد په نیت باندې نه په دا سره څه کنه مجازي منه دو وعند نيت اما وجه دوانيتي تترجم حقيقته بيعدك حقيقته ترجيده اما جال بوتري ولهما طرفين وتوي أنه لا تنافي بين جهتين أنه لا تنافي بين جهتين تدا خبر أخو سيدو كنا چه جمع په مونږ د حقیقت د مجاز شی ممتنع دو کنه او دا هغه حقیقت مجاز چې په مشه منفات وي ا مجازي معنی ول حقیقت مشه منفات وي سره کنه سره جمع کدای نشي کچې جمع کدای شي به هغه وخلی کنه لا تنافيا بين جاتين نشتر كان منافات ا نظر پکې جهاد سي د حقيقت په جهاد سي د مجاز په جهاد منافات نشته لانهما يقتضيان الوجوب نظر وجوبوري په نظر سره کنه شای وجبې دي او قسم وجوب هوري کنه شای چې په زور باندې کنه قسم وکي هغه یو طرف دې باندې په زور باندې وجب کړو کنه چې چې مو قسم دې چې زه به دواره کته نه پل کوم کنه در باندې واجب شول دواړه ته قضا وجوب په او نظر به ذات ته قضا په وجوب او یمین ا به ذات نو کو بل واسطه کو دا چې کله چې مو قسم ده د الله پر مو قسم ده چې زه به دواره کتنه پر کو یا به زه صبرې ځانو سره هغه رضا چې تو تک نه ترک یا جایز وو چې پرېږ ده اس نه په ګونه ګورې کنه نیول یا جایز وي کنه ویل سا چې ویل سا کنه نه په ګونه ګورې رګه رشاد وکنه خو چې خدای نوم د ذکر کو چې بوکر د الله په نوم قسم دی چې سبو ته به زره شامل سو د الله نوم به عزتي به نه کې کنه ا دې د خلکو به حرمتي نه مالي چې الله نوم به عزتي به نه کې اس تو ته د پرشول چې تو ته مباح وي چې پرېر د باندې عادت ته کنه حرام شول ترک حرام ده ترک نه کې بلکې کنه نیول به کنه شابه نه سکنه چې ترک حرام شو ابل طرف ته وجب شو نیول وجب شو درمنه نه په نظر شي کنه وجوب آی خپل به ذاتی منه دو او دا قسم یې کنه بل واسطه او بل عرض اې د وجنه وجوب جوړ شي چې پر ریاض په نوم دې به ذاتی نه بچي نو سم نه فاط میون دوړي جهته نشي لانهم یقتضیان وجوبه دوړه وجوب هوري الا ان نظر یقتضی لعینه نظر تقضا وجوب لذاته کو ا ن ذ ر د ا ش ي وجوب د پر په حيث دون الجف على كما استعمال د علل عليا لا د وجوب د پر دا واليمين لغيره وقسام تقضا د وجوب کو د بچ د مخ د کنه چا د پروديار لوب د بيدتين و د کنه اي هت کرون شي فجمعنا بينما بمي دوا سره جمع کړ قسم ما جمع کو چا ادم مراد کنه ځکه چې قسم خو د هم مطلب چې د رجا به کنه هم خانسه ان درا ما چې رجا به کنه هم خانسه عمل به دلیل دی وجه عمل په دوه دلیل باندې اده کې نظیر ستاده نه منه کما جاین جمانا جمانا بین جهته تبرع والمعاوضه فی الحباب شرط الاول اده بل نظیر کوي کنه چې په داسې امام ابي یوسف سره متفق تا کنه لکه می جمع کوله کړه دا په میون دي دواړه لیار دي تبرو شه او دې لیار دې کنه سودو شه د دوی تبرو ده ته تبرو دو شګړه د یو طرف نه ورکړو بل طرف نه ورکړو نشته د ګوشي مسلې دي ګوشي احکام دي کنه ګوشي شرطي نه دي او یو بیا دو بیا شکنه ا معوضه به لیکنه د معوضه ولا ممرادو کچ ته با څه بدل ورکوي انا با څه بدل غوړي مبادله د مال بن مال وی ای به ګوشي کنه احکام دي ګوشي حقیقت ته ګوشي مسلې دي ایسیو سره بیا کو هبا کو چاته وی کې چې زه بیا کتب درک په لیا باندې دا مې تاسو په هبا درکړو کنه او په دې شا چې موته به ته دا کلام ورکوي هغه چې مو خوښه ده اس دې نه هبا ونه مولا چې دا کتب مې تاسو په لیا در ده کنه دا مې تاسو بخښش درکړه ده کنه او اوس په سوي کې چې په دې شرط چې موته به ته کلام ته به موته کلام هبا کوي ته به موته کلام ورکوي ته به موته سړي بخښي کوي نه چې دې ته که څه یې کنه شا چې خو په لیا ویر کوي که نه په خرڅوي خو نه بخشش ویر کوي که نه خو دا هیباد او هیبې احکام د ټول په ولګوي او چې د اخر ته که څه چې توی که چې ته به مت شای هیبه کوې مت به شو په تفاشه شایرو کوې پنکای شي دا خو معاوضه غوړي به دا حقیقت خو دغه ده چې دا خو سودو دو په خرڅوي په ګشي باندې هغه شای چې ورکوي نه به نور کوي که نه به هیباد لازم نه پته باندې ميل وي که چې سم منافات نشته کنه هبه احکام په جری کې هباد او ساری کنه هبادا و اخر یې کنه انجام یې کنه بیا دو کنه دوه احکام په جری کې هبه احکام په جری کې هه هبه دا حکم دا کنه چې څه پرې قبضه نه وي هغه شای وخصه نه وي بیا سړی او هب رجوع کړل شي او دې بیا دا حکم دا کنه با چې وشوله ایجاب او قبول وشول بس کړه په خاص ولا یوان شوی لګدا یو کاس په خپل منه هغه دا بیان شي ختم کوله چې نه خو یې هم شاینه درکړه حدیث او دومره سره وکړه ای به په حق کې ساده چې ایجاب او قبول شي شاید دې کندو سره پرېږ دی کنه دا شی مو ترو کړه کنه یو سر مو ترو کړه چې شاده کنه په دې مره چې شاده ته کوکړه بس هغه شي کنه ا دې خرڅ نه را دا یې پیسې وخري ته به ته به شي وخره یک طرف فاکر یو اپش مدل شي کچ نه مې د خوښ مشتری په سر شي نه مې د خوښ یا به په سر شي کنه او په هباشه دا غدو چې کنه هباشه هو کنه هغه یو کس و هب په سر کېدل شي خو چې سه پر شای کنه هبا چاته ورکړي یې قبضه نه باندې کړی نه کچره کنه دا کتاب یا به ور نه و او زه په شموله شو ته مې چې کنه نه مې خوښ کنه مو ته خپل پښمر ده بدای کنه اکنه کړی شو ورته چې نه دا خو دې کنه مو ته وکړه دا یا مو دې خاص نه نه در باندې مو هبا په لامه در کولو کنه او چې ور کنه کتاب قبضه کو کنه و یې خلی و دای مو ته هغه شی رو کنه اس نه سودو نه جوړ شه په خیر سودو شوړه په خیر نه سودو نه جوړ شوړه کنه کنه اده چې کیم شای کنه چې څه پر وکړم یې پسر کېدل شي کنه چې مول ته ویلي چې شاده زه به ته کلام درکو خو نه مې شو هوړه کنه کلام نه درکو او کچېره کنه دار وکړو کنه اهبار وکړه او مو قبضه په وکړه اس بیا کنه یو کس نشي په شمند لکه چې هغه وی چې مو ته خپل کتاب وکړو ته کنه خپل کلام درکو دا کنه هبل یو خوښ نه دا سودو ده په خاصه سودو وشوله لکه مې چې مو کله کله په مې دواره کنه جهاد ته بروشه تبرو ته ما وکتل ای جهات مر وخصلو او جهات معاوضه و د سودو په هبا به شرط له وسه چې د اوس په شرط باندې چاته کوم شاعر هبا کې کنه دا می هبا وبله چې بهر د قبضه نه مې کنه دا تام نه بلی او دا به سودا وبله کنه کچېرم زکه وا چاته د کنه په لیا باندې ورکړه بخشش په دې شپې مو په نه چلېږي ځکه چې کړي خو دنه پر یا درځو کنه هو کوي ته ویل چې زه به ته هم ځکه درکه مو ته به ته کنه دراډو غړي رو کوي کنه بیا غړي دیر کړل کنه دا ته هبا به لاسه چې مو خو کوم ځکه ته پر یا ورته د مو ته غړي پر یا ورته کنه خدا د سودو کنه چې شپې چې ستند هغه په شپه ګرځول شي کنه دا سودو د په خیر انجام سودو جوړ کړل ولو قال لله علي سمو هذه سنته کچره وچ الله دې پر ملازم نو رضا دې دې کول اشاره وته کده موجود کول ته چې دا روان دی ته اشاره وکنه ان نه چې کوم کول روان ده کنه اې دې کول رضا ملازم ده د پدې شو کنه ادمانه ورې دې رضا په سره ولې پینځه ورې دې ځکه چې دا کول متوتر چې نسی هم حتی نور د پښو لري چې افطره رجا به نه نسی یوم الفطر و یوم النحر و ایام التشریق و قضا دې به قضا راوړي کنه نه راځي دا نشي دا پینځه ورځې د پرېر دي کنه فاول د خروق شو کو او قضا به راوړي لأن نظر بسنة معينة نظر بهذه الأيام ځکه چې نظر په معین کول بده چې معین کول نظر کوي کنه به دا نظر د په دې ورځې باندې ځکه چې دا کول خو به دې ورځې نه خالي کړي وکذا اذا لم يعين درنګ چې معین کړي نو چې موږ دې کول یا دې کړ بل کول ځان نه وی چې په موږ یو کول لري شان نظر ده یو کول ایو کول خپل ورې دي هغه ورې دي پیراکه یو کول لري دې ونی ولې کنه او کدا څه کده په شو ګړو کنه چې موږ یو کول لري نظر دي خو پر لا پسې چې پر لا پسې شي بیا وکنه خامخا به دغه پینځل بیا پسې ولې کنه مانه نه دا په د نظر شوله دا معنی ورده او به بنسی نه لكن يغزيا كذا بروري خو چې دا څه ویل وکنه چې په موږ دې په لری نظر دی پر لا پسه به دې هو ټول پر لا پسه نه سي خو چې کای دوره درشي به وکنه پاول به نه حق پاول به ځانن سي سبوت بیا نه سي فرن چې ستري درشي سلوي به نه سي کنه او چا ترې پر لپسن به کنه بیا نه رنسي او دې پینځه به قضا رو یا قضا به پر لپسې وي چې کیمه قضا وروړي لكن يقضي في هذا الفصل موصولتنا قضا به وروړي دې پینځه ورځې کې په دې مسله شي چې پر لپسې ټکه په شکل یې قضا به موصول نه وروړي تحقیق له تتابو هي دغه د امکان د پر سبب تورې ته تبو امکان په انداز باندې کنه کته بو خو د نارو نه ځکه چې یو په دې په لپه سره شي نه ولې دې په دې چټي کړه کنه او په قضا کې وته تبور وکړه پټ ودی وکړه وتتعطى في هذا خلاف ظفر شمله دا غسول پیدا کېږي چې امام او ظفر صاحب یا امام شفیع صاحب کنه عید ولې دې رجال نظر کول نه چې دا نه نظر کېږي چې نو به وخت چې محمد عید پر دې نظر ده کنه په دا مسله کې یې سوي کچوي چې محمد کنه دا غي ارول کول په مور رجال نظر ده دا پنځه رېژې په د نظر شو کنه دې سوي کنه یا په مونږ یو کو د رېژې نه دی پر لا پسې ا دې په دې باندې خو کنه چې کی مور ګناوي هغه رېژې نه نظر کېږي کنه دوی ته خلوم خو خسن ده چې په نظر شو که په نظر شو چې نه ا دې نه خو صریحه مسله نه وغلی خو چې اصل ته کسه کنه بیا په چا د چاري کا خلاف کو چې دادی کدارې شي په دې نشته دا پنځه ورې کنه یو کلی وشاله ده خو دا پنځه کام یو کلی شو که نه لنهي عن صوم في هذا كشي ما نوي دير هنا قدش او چې دا یو کلی وشایي کړه قدش خو دا ما نه رې په شروع له وهو قول سلام چې دا کو نبی سم چې الا لا تسم في هذه الايام په دې ورځ چې جمع فإن ايام اكل وشرب وبعال دا د خروق پر دې شکر دې و دې جمع ور دې کنه وقد بين وجه في واجب مش خبر کړی دا میر خو یې کنه چې ګناه خو دې کله نه سي وته ګناه ده په خلو ویل شو ګناه نشته په دا ټکي باندې خلکن اعراب نه راول چې موږ دې په رضا نه درو کنه ولې خدا کا شي دا نه در باندې روغلا چې کله ګناه جوړي ایمان نه تا واجه ما په شمن ته چې ګناه ویل ده چې په دا شکل اعراب سي او دې نه مې عذر ذکر کړل کنه چې ګناه وته چې کله نه سي په دې خلو ویل شو ګناه نشته به جواب نه کړل ولو لم شتابو کچیر ته تبوی نه وشل کړی چې موږ یو کول کنه نه جن نظر چې کوم کول وی به به دا یو کول پر کوي کنه خدای دې ورته بنه پښتي په داسې بنه نسی په خلاف دا وان سره ته نه کچیر ویني ولا وسره ته کنه به نظر نه شو خلاص او ګنګور به وی به لم یلسه می حاضر یامه ا د ه ولې د رجب په دې نه شو کنه نه کافي کېږي لأن الأصل فيما يلتزم الكمال ځکه چې اصل پاغه شي که چې په ځون ځای په ځون لازم وي اصل پاغه شي چې په ځای په ځون لازم کوي هغه مکه کمال وي کمال شي په ځون ځای کوي والمؤدى لك سندوتا دشوي اخو نكسر لك نور ده لمكانه د وجه د وجود نه هنا د نو مال راولي دو او ته خو چې په موږ یو کو ځای کنه ریګر دي نظر دی به خلاف ما ادعینا په خلاف ته چې کنه معین یې کو په موږ دې کنه اید ورته ځان نه دو یا په موږ دې کنه یو کو ځای نظر دی او په دې باندې کفاره د قسم نو کچیر دینه مراد د قسم و لله علی صوم حاجی سره ته کنه په مو باندې د الله دې پر دې کو درېږي دی کله را قسم نیت کړو و نه د نیت نو کړه به دا قسم ده کچیر د یو کو درېږي ونی ولې خلو شو کنه او کنی نه ولې به کنه درې رېږي نه سي ها ځکه چې قسم در مونږ شه خلی درې رېږي به وسی به خلو شي ها کچیر مالدار و کنه خلاصه کس نه مریض وکړو او که ودنی ولا سرته ورسول به وشول دا رنګ کنه دا کا جیت پرې دوکا تور ژبه نه برید وکړو نه دا ژبه ته لازم شول ولا زمن نفر به شروع چې مو ته کې سرته کنه بیا بیا کا ضرورت بیرو چې نه په دې کا ځانشتا چې په خلوی کې به مو دې پرې ژبه نه درځو کنه اپرولا نن خو هیڅ ورځ ته پر رب نه برید وکړ کنه ته نه کنه او ګناه شي کنه هغه نه لازمېږي که امام یې سوې کړي بیا په خلوپ دې ویل پر لازم یې کنه امام د پر سبب یې کنه مين ویل کړي په خلوپ شو ګناه نشته کچې لله علی سما په مو باندې لا پر هیڅ ورځ نه رشادو په داسې ګناه نشته یا خو هیڅ ورځ نه روغلی کنه اعراض نرسي دې کنه البته ګناه دې پر یو سبب دی جوړ کو یار دې جوړه کو ګناه دې پر کنه او کچېره و دې نه نیولا خو کنه هغه خپل شولې ته کده کړه او کړه په ګناه دې کوم ساته ونه کړه ورسه ولا ونه خو چې لازمي دی خو خاطر په الفاظ لازمي دی په الفاظ شو ګناه نشته نه فرد دغه ده فیسیر مرتکب نه یې چې په نفس یې شروع سره کنه دی سویم نه مې دوه بلې کنه مرتکب شو د ګناه یوا منی هنی چاره باندې برید وکړه فیجبو ابطال په دبو د ابطال واجب ده متکرره به چې ابطال په واجب فراته یبو سیرت ایګه بچولی په من واجب وجوب القضاء یب ته نه هي وجوب د قضاء ا بنا د وجوب د ادا باندې په چا باندې ادا واجب په باندې قضاء واجب دی او چې په چا باندې ادا نه واجب دی نه به څه په ګورګورې په باندې قضاء چته سره ولا يصير مرتكب النهي بنفس النظر وهو المجيب او نه ګرځي مرتکب دی نه یې په تش نظر سره چې په خلو یو چې لیلا یې کړه په دې سره کړه ارتکاب د ګناه نه وکړه وجب وي که خو دا په خلو ویل دي نه ځکه وي که چې په نظر شوله ولا بنفس السلوف في صلاته او دا رنګ کړه په مکروه شي چې دوی په قیاس وکړو په مکروه چې په ناپره باندې شروع کې عینه هغه په ګناه لګیا ده کنه هغه په لازم په لازم دی میر وی چې هغه خو په نفس شروع سره یې نه کنه هغه یا ګناه برید نه کړه چې په مزن یې ته وتلو یا په ګناه برید نه کړه چې پر یو رکعت نه وکړه ځکه چې دا عمل نه شوی ته ویل کنه په نفس شروع سره پر مزن شي دا کنه ارتکاب د ګناه دا یا پر مزن سره شو حتی یې ته مرکت چې یو رکعت پیرا کړل وی نه امر خو نو ګناه چې یې ته وتلو نه ګناه او په لازم خو شو ځکه چې کنه نیت وکړو چې دوه رکعت نه پل کنه على غبري وغنا ولا زمن نفل بشروع ولهذا لا يحدث به الحالف على صلاته ويدي وجنا چې په نفس شروع سره کنه پر موضوع شي پر سره نه کنه دا کا شروع نشي وته چې دا شروع پر موضوع کنه يدي وجنا نه حالت دي پر سره قسم کوي کا پر موضوع چې مو قسم ته بیر مينو کنه او د نیت ته لوي نه حالت چې پر یو رکعت نه پر کړه نه چې امر ګناه ده نیت او دا ګناه شو کنه په دبو نه اتمام لازم ده چې دا کړو ګناه ده سر تور سوا دواره کړه کنه سر تور سوا اتمام په لازم کو چې اتمام په لازم شو کچې به پیرا نه کړه بته نه کړې په دبو نه قضا روکړه وستا فتجب سیارت المعدا په دبو نه وجب شو کنه بچکول دی معدا په دبو وجب شو چې دا بچ کنه چې نه بته نشي او که بته نه کو یو کول مضمون پر قضا به به زمان په قضا سره وي وعن ابي حنيفه رحمه الله امام سمن روايته چې ان ولاجب القضاء فی فصلات ايضا نشته قضا په لمزه کومه سره شک قضا نشته چې موت کو او هغه د غیر وته ظاهر وته کنه که هغه وته خو به خو د رجه و د لمزه په شته پات نه ورلو کنه به دا رجه په نیولې سره نه لازم دی هغه نه په لا په شوی سره نه لازم دی کنه ول اذر ول اول اول چې ډیر ظاهر دو کنه چې میز لازم دی و کنه رجه نه دی ځکه چې میز ګناه نه ده بل ګناه و ولو علم بالصواب